وهل اتاک حدیث موسی اوس د دې ځای پورې خدا تمهید شو د دې نه پس قصه د موسی علی السلام شروع کیږي قصه د موسی علی السلام بیا وګړه نو موږ په مقامات باندې تقسیمو دا چې په مقامات او دا باب اول دی تر اته نه پورې خو باب دی او په هغه کې بیا مقام اول چې کوم دی هغه شروع کیږي او د دې نه والی تر درويشته ما یا ته پورې پوه شوې دا به رسیږي په دې کې څه دي په دې کې سفر د موسی علیه السلام د مصر طرف ته د مدین نه او بیا په لاره کې چې کوم دی هغه اور لیدل دي بیا هغه اور ته ورتلل دي چې ودرېږه زره دین رڼا راوړم او الته کې د الله تعالی وسره بیا سکړه مکالمه کړې ده د دعوت د توحید او ورسره دوه معجزات هغه ورکړي دي او هغه کې بیا چې کوم دی نه کړی دا عیسی موسی علی السلام ته چې یری کې بنا ځکه تشجیع ور کوي کنه بهادری د صورت کې نو په دې وجه باندې بیا د هغه نه پس چې کوم دی نو د موسی علی السلام معجزې ذکر کوي او باقی کې بس دا بیا په دغه باندې مقام ختميږي وهل اتاک حدیث موسی او یقینا راغله ده هل په معنا د قد سره ده یا استفهام د پاره د تقریر شکلا یا راغله ده تا تا خو شکل په معنا د قد راضی هل اتاک حدیث موسی آیا راغله تا ته خبر د موسی علی السلام اغه تو ګور پای کړي را بهادری ده ادرا انارن کرچ ویری د اور فقال لاهلم کسو دې ځای کې قصه دې دانه شروع کړه ها دې دانه شروع کړه په صورت نمل کې تقریبا تقریبا دې سره مناسب ده او په صورت قصص کې بیا د پیدایش نه شروع کړی دا اذر انارن او هغه نورو کې صرف چې فرعون تر هغه د هغه دنه شروع کړی و اذر انارن کله چې ولید اورو فقال نو وی ویل علی قرانه خپل ته بیبي خپل ته وی ام کو سوتا سره ته ایثار شي خوش به معلومی کې دا شپې سفر کولو دا د موسی علیه السلام هغه انتهایی احتیاط سره د قبلی سره مطلب دا دی هر وخت را باز دي کنه ځان نه ضرورت جوړ کړي خدای ځان ته موټر سایکل کې نه ودی او بس کله یو خواز کله بل خواز نه لکه شپې ګرځه ترتا خوش او خدای دور ډیر مګ ګرځوا فقال نو وی وی اهلی کورنۍ خپل ته کوم کو سوتا سیسار شي انی انس تنارا یقینا ما ما اون ته اورو ما اور لیدو لعلی آتیکم منها نو ذره چې براشم تاسو ته ها لعلی شاهد فلما اتاها نو بس دیر روان شو چراغ فلما اتاها نو هر کله چراغ نو جه یا موسی دی اور تراغ نو आवाज وته وکړ شو یا موسی وی اے موسی انی انا ربک یقینا ذرب صایم فخلعنا علیک نو وباتا هغه خپل دواړه پانی خپل دواړه خپل دی وباتا ولی ځکه بعد وی ادبن بعد وی دا پدې کې نجاست او راجه خبردار دی ادبن وی و انک بالواد المقدس توا یقینا ته په هغه او دغه کې په هغه دره کې المقدس چې پاک را توان کې پیچتا پوښې پیچ داري د تر هغه پیچ دره په ګنور کې او دره ځاني کې هغه ته وای او مطلب تا ورا تا دره ده پوښې داسې او داسې تر علی او الواد المقدس دا پاک وادي ده پوښې دا داسې دره وا خدي بازي وای توان ذکر دې طویل برکات برکات راغون کړی دي وانا اخترتک فاستمع لما یوحى او مونږ ته غوړه کړې نو هغه ټیم دی وکړي چې کله رايات شي پوه شو نه هغه مطلب شو ان الساعه اتیه یقینا قیامت چې راتلون کړي اکاد اخفیها قریب را چې دې پټوما پوه شو یا اکاد اخفیا اخفاء مار دې هر سره مرادي نو قریب را چې دې ظاهر کم لتجزا کل نفس بما تسعى دې لپاره چې بدل ورکړي شي هر یو هر یو نفس ته بما پاغه تمان تسعى چې دې کوشش او عمل کوي فلا یصدنک عنها اوس ورته سکی اوس ورته دا نه کوي دا نه د پاره د تشجیع ده چې بهادر شه د چا د وجه نه خبرې پرې نه دی ګوره دین پرې نه دی فلا یصدن کانها نو وان لړی تار دی د خبرې نه من هغه څوک لا یؤمن بها چې ایمان نه راوړي په دې خبره باندې په دې توحید باندې وتبع هواه او تابع شوی د خواهش خپل پتر دا نو پس هغه هلاک پس پتر دا تبع هلاک شي کته دا کار وکړو رادار پرې وته ته وې د بارنه او په خلاف کې همسا نو او دغه د اجداد آداب د همسا نه چې په خلاف کې ویوړي قال هي عصای نو دوی دا همسا زماده اتوقع علیها د تکیا لګوم په دی باندې واهش بها علی غنمی او را سندم پانی بها په دې سره علی غنمی په ګډو خپل په میګو خپل باندې ولی فیها معارب اخرى او ما د پاره دې بیا په دې په دې همسا کې معارب اخرى فائدې نور ډېوي دا دونه فائدې خو باز وی کلام الله تعالی سره وګدول دا خبره کوم صحیح ده بل دا فائدې د دې لپاره دومره ذکر کړی چې دا زما د خپل همساله دا دا کارونه په کوم خنو خنو ته خیال دی فالله ته هیڅ خیال نه ته تفکر یو بل فائدہ ګوره دا پکې تانه ولې قال القها یا موسی الله ورته وی حضرت یو ګردو موسی فالقها نو وی ګردولا فاذا هي حیه ناتا فلا مار منګور تسعات منډي والی خوشي د منګ وړو کې غونته مانګور غونې منډه وات اسوبان او حیا او جان کې مې تدبیر کړو اتیر شوی دی قال الله ورته وی خود هارا وینسا ولا تخف یریګما سنعيدها سیرتها الاولى ذره مونږه واپس کو دی لرا سیرتها الاولى حالت تقوانی تا ولې دلته کې دا واقع زمر په تفصیل ذکر کړه ځکه تشجیل کنه نو تم مانګور په لاس کرانی ته ان شاء الله تاسو بس نشي ویلې د فرعون د پلار هم لا پلار تاسو هیڅ نشي ویلې دا ورځه پسې دا مانګور تاسو نه وایي تاسو فرعون څه وایي دا مطلب دی بل دا چې په لرګي کې انقلاب راغی خلک وچ بن اسرائیل ورا پاس یو داس انقلاب به جوړ شي لګا لګا رهبری پکار ده وضمم يدك الى جناحك او په وسک يدك لا خپل الى جناحك هغه طرف خپل تا خوش وي په هر ته وردن نکا تخرج بيضاء نراو بدی تک سپین من غیر سوء بغیر د کم مرض نه اے دا نه دا چې ګره لاس سپین شو دا ګره برګه برګه مرض ده برست نه نه برست مرض نه ده دا بالکل د الله معجزه ده ها بيضاء من غير سوء آية أخرى دا نشانه دا بلا لنريك من آياتنا الكبرى دې لپاره چې خو مونږ تاسو من آياتنا د معجزو زمونږ الكبرى لویا چې لوی معجزې چې کوم دی غره تخکارا کو دې لپاره دا دا د اول مقام موسی عليه السلام راغی او کوینتور کې الله تعالی سره ملاقات شو دا خبرې اوس د دویم مقام دې کې خو د معجزې او خولي الله تعالی موسی عليه السلام فرعون ته لیږي ها دا مقام به تر 200 وختم آیات پورې چلیږي په دې کې الله تعالی موسی علی السلام فرعون ته ولېګو طلب د ام چې کله لېګلو امر وته وکړو نو موسی علی السلام د داعی لپاره یو څو امور دي ضروری هغه موسی علی السلام درو غوښتل وی خال الله ته دعوت ته ملېږي سینه مې کولا وکا یستری امر هغه امور براشي پنځه شپږ امور دي هغه ما تعالی الله تعالی راکي الله دعا قبول کړه دا غینه پس کوم دې نو بیا سو شو بیا په داو کې په و دې رشم کې بیا دعا کوي او بیا الله تعالی په لته کوي هغه خپل پخوانی نعمتونه هغه پښماري چې ځکه دا کار او په تابانه ما د پخوانه ډیر نعمتونه کړی دي خا نه ګوري وتا اذهب الى فرعون الله ورته ویل چې فرعون ته انه طغى یقینا دې سرکشه شوی دی تغل حد تجاوز الحد دې د خپل حدود نه اوته دې بنداو او د ځان نه جوړ کو خدای جوړ کو خدي قارن دوی ربي ای رب زما یو کار داو کی اشرح لي صدري کولاو کی سینه زما الله زما سینه کولاو کی پوه شوې سینه کولاوي دل مطلب څه دی مطلب دا کار بوج دی دا سنې زماله غوسه راځي د موسی علیه السلام غوسه هم غوسه وکړه سره یو پولیس واله په یو سوق باندې بیا مړو نو هغه وی چې څنګه چې دا سوي چې اوس لکه سینه مې کولاو چې دا دعوت په اسانه طریقې سره و چلوم چې غوسه ډیر نه راځي دویم نمبر وای سرلی امری دویم خبره دار چې الله ما تکار آسان کې کار زما اے 15 منټه مخکې نبوت ملاو شو اوس کار خپل غواړه الله ته دا نه و چې ویسر لی امرکا دا خپل کار دراته آسان کنه دا ما دا کار ما ته آسان کی نو دا کار دی موري خپل غاڼل دریم نمبر واخل عقده من لسانی او کلاو کی غټه من لسانی د جبه زمانہ جبه کی غټه د موسی علیه السلام د سو غټه بعضو دلته کې لیکلي دي چې موسی علیه السلام معصوم و فرعون چې کوم دی هغه داسې وسره لوبې کولې فرعون په کور کې وکنه نو موسی علیه السلام سره لوبې کولې د فرعون نږدې نه ونه اشراق ته کړې مخ وباسلو فرعون ویل وی دا دې کنه سړی وی چې کوي چې ما وو الله دغه کوي وایي وی دا هغه دې وی راوړی تاسو چې الله علیکم هغه آسیه د هغه خزه چې واغې او ته وی بس وخت ځان نه کار کتلې پرېږد دا ماشوم دې پڅ پويږي وی د د امتحان وکا وی اور وته کیدا بل خواته ته ګل کیدا چې دې کم راخلی هغه موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې اور او ګل کې خودل وی ته ګل تلاش ورړو او پرشترار لا دغه کو اور را واغ څه جبه کې والله علم دا سی واقعیا خپل را نقل شوی دا بعد وی وحر العقده لا او غټه دا غینه په جبه کې پیدا شو جبه جبه کې لګن خطبه یا دا د خدای کې دا بیا وی چې لا متا استویل مخ کې چې انبیاء علیهم السلام ګونګې نه انبیاء علیهم السلام کې عیوب جسمانی نه دي نو دا په بیا څنګه راغی نو دا غي جواب بیا دا غي باز بیا دا خبره کوي چې نه دا عقده من لسان چې دا دا اصل کې د موسی علیه السلام باندې بوج راغی په سر کې بوج راځي بیا باز خبرې نشي کولای یا دا چې موسی علیه السلام غوسه دی راځي تا سورته شعراء کې براشل تا و یذیق صدری ولا ينطلق لسانی زما چې غوسه راځي زما نه تنگ شي نو بیا خبرې نشم کولای پوه شي بعض سړی داسې وي که تاسو به کتلی چې د ډېرې غوسې په ټایم کې هغه مکمل خاموش وي نو دا عقده ده بعضې وایي بعضې وایي چې نه عقده د موسی علیه السلام په ژبه کې دا دا نه وایي دا په دعوت کې انتهایی فصاحت غواړي آ انتهایی فصاحت سره آ زمونږ استاد را کار کوي دي سړیا دا تکیه کلام د چا ډېر زیات دي نو څوک چې کم دی ډیر وای څوک پوه شي ډیر وای لکه زما غوندې څوک سوي څوک سوي د ارچ خپل وي نو دا عقده چې الله دا مې جمع نه وباسي چې خبره په صفائی سره کوم واحل العقده من لساني يفقهوا قولي چې دوی پوښي په وینا زما باندې دای بل واجعل لي وزيرا او دای بل دعا واجعل لي وزيرا الله مقرر کې مال را معاون من اهلی د قرآني زمانہ هارون چې هارون عليه السلام دې اخي چې زما رور دې اوش دد به ازري او کلکه کی مضبوطه کی پاغبان ادریم لازمه چې زما ملا په مضبوطه شي واشرکه فی امری او شریک کې غلره په کار زما نبوت کې الله غم را سره نبی کې ښا دا یو پیغمبر دی چې د خپل اورور د پاره د نبوت سوال کړي د خپل یو چا د پاره د نبوت سوال کړي والله ولا قبول کړم کای نو سبحک نو دا څو دعاګانې وکړه دا داعی لپاره ضروری دي داعی با منشرح صدر تړي وي خپل به سینه خلاصې بل به سینه خلاصې او وسکیږي بازار نه دویم نمبر کار ورته آسان دا نه چې بس هر وخت دی وی یار بس تړې شوم او تړې شوم بیا کار نه کیږي نو پوه شئ دریم نمبر څه دی واحلل عقده من لسانی دغه دا چې په جبه کې صفائی وي دا به ډیره ښایي څلورم نمبر دا دی چې خلک په خبره باندې پوهیږي پنځمه خبره دا ده چې معاون ورسره وي کنه نو بیا دا ډیر خوان کوي خجی اوس دوی کوي نو سبحک کثیرا نو چې دا کارو چې الله نو موږ بیا داسې کار کوو چې نو سبحک موږ په پاکي بیان اوس تا کثیرا ډیره ونذکرک کثیرا او یادو به تا ډیر انک کنت بنا بصیرا یقینا الله ته موږ باندې دن کې قال الله ورته وی قد انک کنت بنا بصیرا توسل پیش کو چې الله ته دې دن کې ذات نه سلام علی دعاګانې قبول کړي قال الله ورته وی قد اوتیت سؤلک یا موسی یقینا درکړه تا ته سؤلک مسئولک ستاسو کوم غوښتل شوی چې هغه درکړه تا ته ای موسی ولقد مننا علیک مره چې دعای قبول شو او تو ته دا غزاره احسانات یادې دا چې مخکې پتا ما احسانات کړی دي ولقد مننا علیک مره او یقینا موږ پتا باندې احسان کړو مره اخرى بل واری اذ اوحینا هغه وخت چې موږ وحی وکړه نو اشاره مو کړه الهام مو کړه په الهام سره مو خبر ورکو پوه شوې او حینا الی امک کوم مین دي په زنانو کې پیغمبر نه ویل د موسی علی السلام مور پیغمبر و اذا حینا الی امک هغه وخت چې مون خبر ورکو په الهام سره مور تا تما هغه یو ها چې هغه ته الهام کول شو سی ورته وی ان قذفه فی التابوت چې اوغور دوا دي اوغور دوا کیدا فی التابوت په هغه تابوت په صندوق کې فقذفه نو کیدا دلاره فی الیم په سمندر کې سمندر قلزم کې بعد وی نیو کې فل یلقه الیم نو او بغردی دلرا الیم ها هغه سمندر د ساحل په غار په کناره باندې یاخذه عدو لی نو او بینی سی دشمن زما وا بخری دلرا دشمن زما وا عدو له دشمن دلا فالقیت علیک محبتا مني او بیا چلو شو چې کله ته اونی ولی نو القیت علیک کی می خود پتا باندې محبتا مینا مني د خپل طرفنا الله وی مینا مینا دغه وکنا چې فرعون خو بس دغه ته ولاړو ویراړو چې الله دې خو شوی آل تلاغه خدای چې وکټو هغه ماشوم بس هغه سره مینا پیدا کړ فورا یې وسوک پیدا نه خو شوی پیدا ستا صلی الله علیه ونی دماغ خراب دی خو شوی آل تک براشی صورت قصص کې قرۃ عین لی ولک ما می قتل ودا زما استاد سترګو یخوالی شي دا مون بچی نشته لري ولې تسنا علی عینی او دې لپاره چې حفاظت کړی چې ستا پرورش کړی چې ستا علی عینی په سترګو زمون باندې په سترګو زما باندې مطلب په تعلیم زما باندې زما مخامخ دا تربیت کیږي اس تمشي اختو کا بل وګوره یاد کته پاغه وخت کې چې تلخ ورستا فتقول هل ادلکم نو تا ورته وی ها فتقول دی وی هل ادلکم آیا زه خبر درکم تاسو ته او هغه غمجن نشي مونږ د دې لپاره ته وکړو مونږ بیا تر او پس په سحر کې تلې وی لس یولس بجول بیا په خپل کو کې نه پوجي وقتل نفسا او تا وجن یو نفس بل تا بیا نه سړې مړک پولیس ته مړک کنه نه پیرونه فنجینا ک من الغم نو بس مونږ ته د غم د چانا د قتل نه د غم د انتقام نه په هجرت سره تا هجرت کو دغه تا غم د ګناه نه دی ګناه مې نو کړ کافر سره او مړی په هستل د کار یو کو خو شوې خو دوم راوچ فرعون بیا وجلو شو موسی علی السلام شهید کولو موسی علی السلام تعالی وی تما بس کې مدین ترالی و فتننا ک فتونا او امتحان کړو موږ ستا فتونا په امتحانونو سره ګڼ امتحانونه په دې علاقې بیا حدیث الفتون د ابن عباس نه عبدالرحمن ابن عوف پښتنه کوي الله تعالی څنګه امتحان کړو هغه دومره د موسی علی السلام دومره زیات امتحانات دي پلا یو یو ته ذکر کوي او هغه نه پته توي هاذا من الفتون یا ابن عوف دا د فتون نه دی ابن عوف اوګه حدیث ته سحر کې مازیګر ته بیانولم نه وته وی چې اوس نه بیانېږي سبب یا سحر کې راشم بیا به بیان کوم هغه وګد حدیث ته ها بیا وګوره ابن کثیر کشتا فلا بتسنین فی اهل مدین بیا تا وخت تیر کو فی اهل مدین اپ مدین والاو کې مدین ته بیا لاړو کنه ثم جئت بیا ترالی علی قدر تاغه وخت مقرر باندې یا موسی ای موسی مونږ ته کوم وخت مقرر کړو چې دیره بدی دا تر راسي بس هغه ټیم لرا ورته دی یا علی قدر تاغه وخت مقرر باندې د مدین والاو سره ته مقرر کړو شعیب علیہ السلام سره چې لږ کار مزدوری کوم زیات نه کوم واستنعتک او تم جوړ کړي لنفسي د پاره د ځان خپل تما د الله والا جوړ کړي پوښ کنه د ځان د پاره می جوړ کړي مطلب دا دی چې د الله والا نو اوس بیا پروا مکوا اذهب تلاشا انت تو واخوک او روس تاب آیاتی په آیاتونو زما په معجزو زما سره ولا تنیا کم کمه مکوي کم سستی مکوي فی ذکری په ذکر زما کې زما په ذکر کې سستی مکوي بس بیانوي اذهبا بیا دواړه لاړ شي الی فرعون فرعون ته انه طغى یقینا دې سرکشه شوی دی بیا ورته وی ښا تاکیدن دې ته اعاده د بعد العهد وای فقولا له اوس دعوت ورکې نه څنګه به ورکې نو وای تاسو له دتا قولا لینا وینا نرما وینا نرما مطلب څه دی چې یعنی پسته پسته خبره خو لیکن دا خبره ته مسله وضاحت سره کې دا بنی ته مسله پټه نه نه خبره وینا نرمه او خبره ګرمه پوه شئ دا کوي لینا لعله یتذکر دې د پاره دې نصیحت واخلي فل حال فل حال دې ایمان راوړي او یخشا یا دې او یریږي نو پاینده کې چې ایمان راوړي قال نو دوی دواړو بیا دعا وکړه دې دا نه اوس دا اذهبانا دا درې مقام دی ښا دا دا دا درې مقام نشته شروع شو 15 50 آیات پورې بلا چلیږي د موسی علی السلام سره دوه خطاب دي او د هارون علی السلام سره او بیا آداب د دعوت په ذکر کوي او تسلی ده پکې او جواب د دوو شبهات او اعتراضات د فرعون د پداوت کې او بیا چې کوم ده دلایل عقلیه څلور ذکر کوي خګوري وتا اذهب الى الى فرعون فرعون تداولنه خطاب انه طغى فقولا له قولا لينا لوای تاسو دار دتا قولا لينا هغه وینا نرمه لعله يتذكر نو وینا چې مسله بیان نه کنزل بدر د پکې نه کې ها هارون رشید ناس کو یو مولا راغ کنه کنه باز باز مولا ویندس جمعه منبر ته وخاتو تقریر شروع کو او هارون رشید مخامخ ناس ته بد دا رد دا تو اعتراضات په باندې کوي خو په ډېر خطرناک انداز باندې باندې سره وي چې حق دی ته وي چې بد رد وایا کنه نو هغه داسې کول اخر ته ته هارون رشید ویل خا تا خو ما ته ډېر خبرې وکړې خو یا ته تا ته ویمه کنه چې ستانه غوړه سړی زمانہ بدترین سړی ته تلو پوه شو کنه او الله ورته ویل چې فقولا له قولا لینا ستانه غوړه سره موسی علی السلام او زمانه بدترین سره فرعون خو شو هغه ته ویتل او هغه ته الله وی چې نرم وینا کا او تر هغه ماته دلته کې لجامې تر نو بس لعل لو يتذكر او يخشى قال ربنا نؤيد دوار اے رب زمونږه اننا نخاف یقینا من یریغو ان یفرط علینا چې دې بس زیاتیو کې په مونږ باندې زیاتې کول سوي مطلب دا دی زمون خبره ته بغوت کې نه نو ته نه ریږي سړیا خو چې مونږ ته بغوت کې نه اول نه مشهور جوړ کی او ایتغا یا به تغیان کی سرکشی به کی د منلو نه پس پا بیا لاندې جوړه کی او به نه منی قال الله ورته ویلا تخافا تاسو دواړه یریږئ ما ورسې دا تشدید کنه صورت کې تاسو په صورت په دی باندې پیژنې چې په مضمون کې روان دی چې کله تاسو راغی بار بار مکرر دغه تاسو ترازی کنه تاسو پای کې اندازه لګی لا تخافا وی دواړه یریږئ ما ان لما اکما یقینا زستا تاسو دواړو سره اسمعوا اورمم و ارا او وینم تاسو کوم خبره کوي د فرعون دربار کې زی او رما او زه تاسو د مجلس وینم ښا خافات یا ولار شي وقولا نو دواړه ورته وای دا دویم خطاب ان رسول ربک یقین رب ربک یقینا موږ دواړه تاسو رب رسولان یو فارسل معنا بنی اسرائیل نو اول خو ایمان راوړه دویم دویم کارتو ما تاسو وی د مسلمان قوم مدد فارسل معنا بنی اسرائیل نو ولېګم موږ سره بنی اسرائیل شام ته وان تولیت فانما علیک اسم الاريسیین یا پسې وای یا علی کتاب تعالو اخر کې تاسو وای والسلام علی من اتبع الهدى سلامتی هغه چا باندې سو تابع د هدایت دا سلام په کافر باندې ته کول شي هر چې عام سلام د پام حالاتو کې ته په کافر سلام کول شي کني شي کوله نو هغه کې دواړه کول شي بعد وی کول شي بعد وی نه شي کوله شرط به ګوري خو شي پای کې او داعی وای فان سلمت فقد سلم الصالحون قبلك وان تركت فقد ترك الصالحون قبلك بس کته سلام کې ستانه مخ کې صالحانو خلکو کړم دي او کتی پرېګ دي ستانه مخ کې صالحانو خلکو پرې خم دي راستا خو خلا قد ان قد اوحي الينا یقینا موږ ته وحی کړی چې یقینا وحی کړی چې الینا موږ ته ان العذاب یقینا عذاب چې علی من پاغه چا باندې دي کذب او تولا چې هغه در دروغجنو ګڼل رسولان او تولا او مخ واړي دعوت تر رسولانو نه قال موسی چې دا واورید دا فرعون چې دا واوریدل فورا تاسو کړو وی فمر ربکما یا موسی تاسو چې د رب د طرف نه وحی شوی دا دا رب مو څوک دی وی فمر ربکما یا موسی نو څوک ته رب تاسو اې د دواړو اې موسی قال هغه ورته وی ربنا الذی رب زمونږه هغه ذات ته اعطا کل شیء خلقه چې ورکړې د هر یو څه ته پیدایش تاغي ثم هدا بیا ورته لار خو دای را په فطرت سره یا هر یو شیخ خپل مقصد طرف ته هر یو طالبان خپل خپل کار ذکر دي نو هغه ورته دا وی دادی دغه خو پدې کې پوهه فرعون چې دا دلیل راته وی چې ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه چې رب هغه ذات ته چې هغه پیدایش کړي پیدایش په ځنه چې کوی کو ځان د غلو خرم بیا کیسه خرابي پوه شوې او دا رنګ وحدا هر یو سړي ته خپل کار خپل دا کار خو نشته معنی نه کړي دا خو ما کارونه نه خو خو دعوا کوم چې رب زې ما خو ما تاسو ویلو چې د فوق الفطرت ربوبیت شاده هغه ته چې څه وای وای د فوق الفطرت د ربوبیت دعوا نه وکړي د د ربوبیت دعوا دا کول چې قانون به زمای قانون نور الله منو چې الله ستا خو چې قانون دا به بار نه راځي دا نه منم دي پوه شو قال انه هغه ته وی فما نو فرعون چې په دې وخت کې پوه شو نو دې وخت کې آرامي سره وی دا کار کوي چې هغه فورا داسې یو خبر راځي چې لانجه ته جوړ شي یا مطلب دا چې ستا توجه بل خواواړي نو فرعون داسې یو ټکی وکړ چې لاغې لانجه جوړیږي لانجه تیم جوړیږي او توجه د موسی علی السلام ته اوړي دي شیخ موسی علی السلام خو پیغمبر دغه توجه نه اړي نو قال له فورا وی فما بال القرون الاولى قد تاسو په هدایت تاسو ایمان نو سه حالت تر فقوانو پیړو هغه خو با هغه به څنګه جهنم کې وي کې جنت کې وي اوس کدی دا چې موسی علی السلام یې هغه په جهنم کې که جنت کې وي نو بیا ودا ته ویل چې موږ پلان نه کې پلار روان یو کوي چې په جهنم کې دي نو فورا ټول قوم په یو ځل باندې مخالفت کول د دعوت دیمه خبره دا وا چې د موسی علی السلام به د په تقسیماتو کې ورتلو لکه څنګه چې دا ویل دي ابو الکلام آزاد وای وای چې کچرته د دې کې دا فرق ته په مابین د نبی او په مابین د فلسفي کې کدا سوال ته امام رازی باندې وای شوی وي نو ټول ورته په دې تقسیم کې اختاو چې دا به قانوني خو څه کنه یا به مطلب مسلمانانو یا به کافر یا مسلمانانو کې بیا قانوني یا مطلب دا چې په فرقه علی سنت یا بنو یا به مطلب یا به ګناګار یا بنو دا تقسیمات دی کول ټول دعوت پته خطا شوی لیکن موسی علی السلام نبی دی هغه لن جواب ورکړي قال هغه ورته وی علمها عند ربي فی کتاب علم دا غي چې عند ربي زما رب سره فی کتاب په کتاب کې لا یذل ربي غافل کیږي نه رب زما ولا ينسى نه هیریږي بس هغه سره دی هغه کې زموږ کار دی هغه طریق دا یکه زما کار نشته دی بیا ډایرک راغی الذي جعل لكم الارض مهدا هغه ذات دلایل شروع کړ هغه ذات ته جعل لكم الارض مهدا زما رب هغه ذات ته ویسی جوړ کړی تاسو لرز مکه مهدن زائد آرام وسلک لكم فيها سبلا او جوړ کړی تاسو لر پدې کې لارې وانزل من السماء ماء او را ورید برنه او بو فاخرجنا به نبا اوس فاخرجنا فورا ما تاسو ویلو کنه چې کلام بداسه رواني رواني ناساتي ادخال الهي نو فاخرجنا تاسو خیال کو دا کلام د الله تعالی ها اوس دانه چې موسی علیہ السلام چې مونږ راو باسو مونږ نه راو باسو فاخرجنا نو مونږ راو باسو به پاغه سره ازواجن ازواجن مختلف قسمونه من نبات د غیاګان نشتا مختلفه کلو ورعو نو خری تاسو ورعو او سروي انعامکم او صاحب خپل پاغه کې زناور خپل ان فی ذلک لآیات لأولنها یقینا پدې کې دلایل دي لأولنها د پاره د خاوندانو د عقل منها خلقناکم بل دلیل د دې ځمکې نه موږ پیدا کړی تاسو ومنها نوع وفيها نعيدكم او په دې کې به مو واپس کو ومنها نخرجكم تارة اخرى او بیا هم راو باسو د دینه په دویم دل باندې ولقد اریناه آیاتنا الله وی موږ او خول دې فرعون ته آیاتنا آیاتنا خپل دا تر دې په دا دلایل وته پیش کړل موسی علیہ السلام لاړو دعوت ورکو دا اعتراض او جواب وکړو څلور دلایل توحید پیش کړل چې پیش کړل اوس د دې نه بل مقام شروع کیږي دا څلورم مقام د تشپګ او یا پورې په دې کې به بعضی آیات اجمالا ذکر کی او تفصیل د تکذیب د فرعون فرعون څنګه تکذیب وکړو او موسی علی السلام متهم ک په ساحر سره او بیا دا غینه پس کوم دی نو وخت مقرر تر مناظری لپاره دعوت موسی علی السلام ساحرانو ته ورکو وی یره ول مکه د الله بندګانو دا غینه پس کله هغه سره مناظره وشو بیا ایمان راوړو فرعون هغه ته دمکی ورکاو بیا قتل کړل دا تر هغه پورې چې تر آیات پورې به دغه بیانېږي قال ولقد اریناه آیاتنا الله وی مون خود لرو دی موسی علی السلام ته آیاتونه خپل کله ټول فقط زبان دروغجن یو غنل و ابا او د انکار وکړ ایمان راوړونه قال نو وی وی اجتنا موسی علی السلام ته تراغله مونږ ته لتخرجنا دې پارت ته وباس مونږ بین ارضنا د مکه زمونږ نه حکومت اخلي وی به سحر کا فجادو خپل سره یا موسی ای موسی فلناتینک وخامخا رب ورمونږ ته به سحر سحر جادو مثله په مثل د دې باندې دغه شان ته جادو برته مونږ را پیښ کو فجعل بیننا و بینک موعدا نو وګرځو په میان زمونږ کې په میان ستا کې موعدا یو وخت مقرر لا نخلفو چې مونږ بداغه خلاف ورزنه کو نحن مونږه ولا انت او ته مکان سوا او ځای دې برابرۍ اے دا یو برابر ځای وګوره یو برابر وخت وګوره مناظره بوکو او بحث بوکو پوه شو کنه دا ولیکن دې په خپل ټیم نه پر رہی دا ما تاسو وی په دبانې د موسی علی السلام روو نو د د خپل ټیم نه مقررو وی ته ټیم مقرر کنه ته سو کوي د څنګه چل کی قال موعدکم یوم الزینه موسی علی السلام ورته وی وخت وعده تاسو چې دا د مناظری یوم الزینه هغه ورځ د زینت تا ورځ د زینت سره ورځ د جشن د تاج پوشی یوم استقلال دی مناوی کنه ملکون والا دا چې فرعون مناولا نو هغه تی پاره ورځ باندې مناظره وکړو و ان یحشر الناس ضحا وی ټیم بسی پاره کی وی و ان یحشر الناس هغه وخت چې راجم کړی چې خلک ضحا په وخت دغه کې ساخ کې د چاش په وخت باندې مناظره کو موسی علی السلام عجیب کمال وکړو دا سه وخت ته مقرره کو چې خلک ټول راشي یو خو زینت ورځ د اسب هم خلک راځي خو شو خلک سلامي ملامي راځي دیم نمبر خبره دا چې ټیم د زوحا دی نو ټیم د زوحا لا غنارات سړیم را پاتېدل یغم بیا را اوچت شوی نو چې هغه را پاتېدل بل دا خبره چې خلک بلګ وخت لراشي او مناظره به وشي بس بیا خپل کورون ته غرمه ډوړې لبیا واپس لشي وقد خاب من افترا یقینا نامراد شو هغه څوک چې تړي الله باندې درو فتنازعوا امرهم بینهم نو چې کله موسی علیه السلام دعوت ورکو ساحران وی هغه کله چې موږ لګوشي شو چې ګوشي شو یو بل سره لانجه شروع کړي سړی بدل لګوي ښا دا دغه نه ودا معجزه ده سفیسه ده فتنازعوا امرهم بینهم نو پټ پټ کو دوی امرهم کا معاملې خپل بینهم په خپل میانس کې جګړه وکړه جګړه وکړه فتنازعوا نو لانجه وکړه جګړه وکړه امرهم په معاملې خپل کې بینهم په خپل میانس کې پر رمینس کې لانجه وکړه چا وی پیغمبر چا وی ساحر دی و اثر النجوا او پټه کړه جرګه جرګه پټه وکړه نو دا قالو ان هاذان یا خدا دوی خپل مینس کې خبره ده یا دا چې دغه وتراغه فرعون ته پته ولګي چې تاریخ ګډ وډ شوی دی فرعون زر زر یو ځکه خان استخبارات ولا ولګي ورشي وته وای قال نو غیر عالم وی ان هاذان نو دا دواړه لسا ان هاذان لساحران یقینا دا دواړه جادوګر دي یریدان اراده لري ايو خرجاکم من ارضکم چې او باسی تاسو پر د خپل ځمکه نه د مصر نه به سحرهما په جادو خپل سره و یذهبا اوران کی بوزي اوران کی به طریقتکم المصلح اغه لار تاسو المصلح ته برابر ده ډیر خپل خپل دین مور د پلان نکو اغه در لوي اوران نه بس دې دې پر راغلی دي وقد افلح اليوم خاف اجمعوا کیدکم نو جمع کی تدبیر کلک کی مضبوط کی چل خپل ثم اتو صفا بیا راشي په صف کې وقد افلح اليوم او یقینا کامیاب شنن رضی من هغه څوک استعلا چې او چت شو ویت نن چا او غټه لبا تغه با هغه کامیابی فرعون وتوی قالو دی ویا موسی اے موسی علیہ السلام اما ان تلقی یا خو تو غردوا و اما ان نكون اول من القا کیساتن تیرا شوی دا یا به مونږ شو اول غردون کی قال هغه ورته وی بل القو بلکې تاسو غردوی پیدا حبالهم نو ناسا پر هغه رسید دوی اوس زما دا خو معجزه ده دا خو د انسان په لاس کې نه ده دا خو الله تعالی به حکم کوي کو سره ته حکم وکړي چې می کوا نو بیا خو دی یو ګټه ظاهر کې الله ورته وینا غردوي قلنا لا تخف مو ورته وی مېری غما انك انت الاعلى یقینا تبوچته والق ما في يمينك غردوا هغه چې تاسو خلاف کړي تلقف ما صنعوا نو تیر به هغه چې کوم جوړ کړی دی یا بنابود کی انما صنعوا كيد ساحر یقینا دوی چې جوړ کړی دا چل د ساحر جادوګر دی ولا يفلح الساحر حيث اتى او نه کامیابی کی جادوګر کله چې راتلو په مقابله د معجزې کې فالقي السحرة نو وګرځول شو ساحران سجدا سجده کوونکی قالو دی اوی آمنا برب هارون و موسی مونږ ایمان راوړې پر رب د هارون او پر رب د موسی علی السلام باندې دغه کې هارون علی السلام را مخ کو یو کده پاره د دې چې صورت کې ترتیب داخله کنه دغه برابرې پاواسل برابرې دیمه خبر دار چې په دې صورت کې چونکې د هارون علی السلام اهمیت هم زیات دی په دې وجه باندې قال امنتم له قبل ان اذن لكم فرعون غصه شو وی تاسو ایمان راوړ په دې موسی علی السلام باندې قبل ان اذن لكم مکه دا غیر سره تاسو اجازه کوم ما خو اجازه نه کړ ما ته بل نو منظور کړ تاسو ایمان نه وړو وی دا نه مانم انه لکبیرکم الذی یقینا دا تاسو مشر دی هغه دا هغه دی علمکم السحرات تاسو په دې جادو فلو قطعنا ايديكم وکټ بكم لا تاسو وار درکم خپې تاسو من خلاف عدل بدل ولا اصلبنكم او را وبزړم تاسو في جزوع النخل هغه تنو د کجور پورې ولا تعلمون او تاسو به پوه شي اينا کم یو زمونګنا اينا ايم منا ومن رب موسى ما او ما فرب موسى کی کم یو اشد عذابا سخت په اعتبار د عذاب ورکولو وابقى او سخت او همیشه عذاب ورکون کړي کم یو په مونږ کې دایمي عذاب ورکول شي فقسم مودی وی فطرنا پاغه ذات باندې چې موږ پیدا کړیو نو فقد ما انت قاض فیصله کوا چې تاسو فیصله کوونکې انما تقضی یقینا ستا فیصله چلیږي هاذه حیات الدنیا په دې ژوند دنیوي کې نور دې اقوا صلات نه رسی ان آمنا بربنا یقینا موږ ایمان ناوړې پر خپل باندې لیغفر لنا دې پارت موږ بخنو کې خطایا د ګناہوں زمونږه ایمان مراد اسلام یهدو ما کان قبله ولهذا موږ باغ معاف کی فما اکرهتنا علیه من السحر او مونږ ته معتو کی دا هغه چې تا په مونږ باندې زور کړو من السحر د جادونا تا په مونږ باندې په زور جادوګان ته کول الله دې مونږ ته راغي بخنه وکي والله خیر و ابقا الله تعالی به غره دې و ابقا او همیشه پاتې کیدون کړي انه من یات ربه مجرما دا خوش عنوان بدل شو بهر حال د بیا دې قتل کړل دغه تل عدل بدل لا څوک دې کټ کړ بیا پانسی کړ خدا ظالم الله و انه من یات ربه دا کلا ادخال الہی شو یقینا هغه څوک چې راشي را خپلتا مجرمن مجرم فإن له جهنم یقینا هغه لپاره جهنم دی دا چې جهنم دی چې لا يموت فيها نه بمړ کیږي پاږي کې ولا يحيا نه بجوند کیږي یعنی ژوند به آرام د آرام ژوند نه وي هغه بس ژوند نه وي ومن يأته مؤمنا هغه څوک چې راشي مؤمن قد عمل الصالحات چې هغه عمل کړی موافق د شری فاولئک لهم الدرجات العلى نو هغه لپاره درجه دي اوچته جنات عدن تجري باغونه د همیشوالي دي چې بهيږي من تحت الانهار لاندې د ونو داغینه ولي خالدین فیها همیشه به دوی پاغه دغه کې باغونو کې وذالک جزاء من تزکا او دا بدله د هغه چاله من تزکا چې څوک ځان پاک کی چې الله ته ځان پاک کی دا د هغه بدله ده تر دې پوری شپږ او یا ته پوری دا غسلورم مقام او چلیدو په دغه کې ورته موسی علیه السلام مناظره او دا هغه کې د ساخرانو پر کېدل جار ساخرانو ایمان نوړل او د قتل ولا غوی لره دا ذکر شو د دې ځانه پنځم مقام شروع کیږي دا تر دوه اتیا آیات پوری چلیږي بس پدې کې اوس کېږي نجات د بنی اسرائیل دی غر کېدل د فرعون دی تذکیر د نعمتونو لکه الله تعالی بنی اسرائیل باندې کړی او بیا تخویب ته بشارت دی ولقد اوحینا الی موسی او یقینا موږ وحی وکړ موسی علیه السلام ته دا دغه نجات بنی اسرائیل ان اسر بعبادی کې بود بندگان زما پشپکی بفضرب لهم نو او اولټ او فضرب لهم طریقا نو واضل فرعون قومه او گمراه کا فرعون خپل قوم وما هدا او هدایت ورته ونکو یا بنی اسرائیل بس اوس اے بنی اسرائیل قد انجیناکم من بچ کی تاسو من عدوکم د دشمن تاسو نه وواعدناکم او وعده مکړو تاسو سره اوس نعمتونه ذکر کیسلو جانب تور الایمن پاغفی طرف دا کوی تور غار کې ونزلنا علیکم المننا اور اورول مو پتا سبحان المننا کن جبین پیدا کړي مو در بغیر دو اسباب خلقی او عادیونه والسلوا او هغه مرزان کل من طیبات نو قری تاسو دا پاکونه ما رزقناکم چې مونږ در کړی تاسو ته ولا تطغوا فيه او تاسو سرکشی مکوئ په دې رزق کې رزق کې سرکشی څه شه ده رزق کې سرکشی وای دادا چې مطلب غلات مکوئ ذخیره کوئ ما نو دی بدبختان باغ ځان له ذخیره کول بیا خراب شو فیحل علیکم غضبی نازل بشی پتا سبحانه غضب دما و من یحلل علیه غضبی او آسو چې نازل شو هغه باندې غضب دما فقد هوا یقینا هغه تباہ شو هوا معنا را پریوتل سره یو هویه یهوا دی هغه په معنا د خواهش سره دی یو هوا یهوی د معنا د را پریوتل سره دی و نجم اذا هوا کله چې ستوره را پریو دی نو فقد هوا یقینا هغه بر نه را پریوتل تباہ شو و انی لغفار او یقینا ذب خنکم لمن د پاره دا غچا تابه چې توبه وباسي و عمل ایمان راوړي و عمل صالحا عمل موافق د شری ثم اهتدى او بیا فلار باندې شي نو دغه سړي ته ذبخنه کوم الله وی بشارت ورکو تخویف ورکو او تذکیر بالنعم ورکو او بس فرعون لاړو دک چې خبر ختم شوه اوس د دینه پس دا شپږم مقام د موسی علی السلام د قصینا تر اتنه وی آیات پورې دا چلیږي په دې کې سړي دې کې موسی علی السلام میقات تلاړو خاص وادي دې ته پوری شو کنه موسی علی السلام ته الله وی تراشه نو موسی علی السلام ډیر زر لاړو چې لاړو نو الله ته تاسو کوي خدای دومره ضرور لرالی بس هغه وی چې الله قوم دغه قوم نه بچ شوی دی ډیر خوشاله ما چې تم خوشاله دې لپاره ضرر عالم موسی علی السلام ته بیا الله تعالی د میقات نه پس اخبار ورکړي چې خه قوم دې څنګه روي قوم خو بس خه صحیح دی را روان دي ای لار شه قوم نه تباہ شوی قوم دې بیا گمراه شوی خو شي هغه چا گمراه کړی عیسی مری گمراه کړی بیا دا غینه پس موسی علی السلام راغې یا بدري خطابات یو خطاب د دغه سره د هارون علی د قوم سره بیا خطاب د هارون علی السلام سره بیا خطاب د سامری سره او په هغه کې بیا دا غوی غشر ختمي او بیا مطلب دا سامری دا خپل دغه نشړی وسی دوزه ولا وما اعجلک متابع تګوري سچ په تلوار راوستي عن قوم کا د قوم خپل نه یا موسی اس موسی دومره جلدی کې څنګه رالی قال قوم دې پرې خو د قوم دې څنګه قال الاغوي هم اولای علی اثری اغی دغه دی علی اثری زما په نقش قدم باندې را روان دي زما ته تسویلی پاغي باندې دینو وعجلت الیک ربی او تلوار مې وکړه تا ته ای رب زما لپاره باجل پاتې ته خوشاله شي نو دا ستاره خوشحالي ده پر الله جل عالم او قوم په دما په نقش قدم را روان دي الله ورته وی قال فإنا قد فتنا لیک خو بیا کتاب ورکو هغه نور دایلو کې تیر شوی دي خو کیسه دل تر اعلان دکړه دلته کې هر تشجیع مقامات کرا خلی فإنا قد فتنا نو یقینا مونږه امتحان کړ دې قوم کده قوم ستامن بعد کا رستو ستانه غي مونږ په فتنه کې چولی په شیخ سره و اضلهم السامری او گمراه کړی دی غوی لرا سامری سامری یو سړی او خان پوش باز ویل د موسی نو پوش د موسی ویل باز وی دا قبطیو او باز وی دا فشو دا د بنی اسرائیلی باز د فرعون د قوم نو باز نه بنی اسرائیلی بنی اسرائیل د قوم د سامرا قبیله نو او دې چې کوم دې منافق وه دې منافق نو داو فرجع موسی نو واپس چې موسی علیہ السلام اله قومه قوم خپلتا غضبان په داسې حال کې چې غوسه او شرک دوی باندې او عاطفن غمجن په حالت د دوی چې پیغمبر موجود دی او تاسو ظالمانو شرکونه کوي قال ایوته یا قوم ای قوم زما الم یعدکم ربکم آیا نو کړی وعده تاسو سره تاسو وعده حسنا وعده خيستا وعده خيستا سوا ته توحید وعده تاسو نه الله د لا اله الا الله وعده نو هغه ظالمان تاسو راځي چې بل چا عبادت د غسکی عبادت شروع کړی یو معنا دا ده یا تاسو سره الله خسته وعده نه کړ چې کتاب در کوم افطال علیکم العهد نو آیا اوږده شو پتا سبحانه زمانہ د فراق زما زما ډیر وخت چې تلم کویله سړی خو دې مو شو کنه خو شوي ام ارتم یا تاسو اراده کولا نو ځکه چې زمانہ در باندې اوږده شو نو هیر شو دنا بس شروع شي په خپل خوخه ام ارتم یا مقصدن اراده کړی وا ان یحل علیکم غضب من ربکم چې نازل چې پتا سبحانه غضب درب تاسو فاخلفتم موعدي نو تاسو خلاف وکړ د وعده زما وعده زما چې مارته چې زرا اعظم یا هغه وعده چې مارته سره توحید د ناغستې و قالو دی اومي ما اخلفنا د قوم جواب ما اخلفنا موعدک موږ خلاف نه کړ د وعده استا به ملکنا په خپل اختیار باندې ولکننا حملنا لیکن بوج کړی شو فمون باندې اوزارن هغه هغه سامانونه هغه هغه غنی من زینت من زینت القوم دا غنی د قوم نه هغه دغه وا هغه کالیو هغه سینه مون سره نو هغه فقدفناها نو مونږه وګرځول فکذالک القسامری نو دارنګ هغه وګرځول سامری سامری وګرځول مونږه وګرځول فاخرج لهم نو راوی با دوی لرا عجلا هغه غوسکه جسدان چې هغه جسد له خوار او هغه د پاره आवाज بس سره جوسه وها او هغه आवाजونه کول هغه به هوا ته مخامخ شو ډټ شو نو بس ما باندې کول فقالو دوی اوی هذا الهکم دا خدای ستاسو دی و اله موسی خدای د موسی علی السلام دی فنسیان هغه نه هیر شوی دی هغه نه ورک شوی دی نعوذ بالله دا وی دلته کې راغلی دی هغه تلته تل دی افلا يرون الله وی دی ګوري نه الله يرجع الیهم قولا چې نو واپس کوي دا څخه غوس کې چې دوی ته وینا دوی ته جواب نه ورکړي د خبره ولا یملک لهم ضر ولا نفع او نه دوی لره مالک ته ضرر او نه نفع نو ته تاوان ورکول شي نه ته نه ورکول شي ولقد قال لهم هارون اوس چا به وی چې هارون علیه السلام په دعوت چلولې کې به نه چلولې الله وی ولقد قال قسم به یقینا وی دی ته هارون علیہ السلام یم من قبل مخکره دینا یا قوم ای قوم دما انما فتنتم یقینا تاسو په فتنه کې واچول شوی به په سبب د دې غوس کې باندې و ان ربکم الرحمن یقینا رب تاسو دغه رحمان ذات ته فتبعون زما تابعداري وکي واطيعوا امر او زما امر امنه زما خبر امنه دا دی الله عبادت کوي دا پرې دی قالوا دی ورته وی لن نبرحا هرگز مونږ نه جدا کیږو علن نبرح علیه همیشه به مونږه لن نبرح همیشه به مونږه علیه پدیس کو باندې عاکفین دا د په نفي داخله شي کنه برحا په خپل باندې جدا کیدل دي نو چې لن په داخل شو نو اثبات شو کنه نفي په نفي داخله شي اثبات شي همیشه به مونږه عاکفینا عابدینا متوجهین الیه علی سبیل التعظیم چې مونږ بہت عبادت پکول دي توجه به مو تکړی حتی تر دې پوری ارجع الینا موسی چې واپس چې مونږ ته موسی علی السلام قال ام یا هارون نو موسی علی السلام سره تاو شو هارون علی السلام ته هارون علی السلام قوم سره خطاب وکړو اوس د هارون علی السلام ته یا هارون ای هارون ما منعک سچ منع کړی ته ادرایتهم کله چې تا دی اولیدل ضلوا چې گمراه شو الله تتبعن چې ته زمانه تابع کیږي په بیان کې ولې ته بیان نکو افعصیت امری تا زما د امر نافرمانی وکا امر ورته سوت عراق کړو وی او خلفنی فی قومی ته زما خلیفہ په قوم کې نو تا زما امر ولې نه منل قال ورته وی ابن امه ای زوی د مور زما لا تاخذ بلحیتی منی سګیره زما ولا د راسین سر زما انی خشیت یقینا زیریدم ان تقول چې سبب توای فرقت ما بیان کړو فلانجه مې ذکر ډایرک نه جوړول چې ما وی چې سبا ته ترا چې سبا ته چې بن اسرائیل جدا کړو ما ته ول انتظار کړو ما سمول کړو ان تقولا چې تبوای فرق تبین بنی اسرائیل جدائی راو تتا فمان پمیان د بنی اسرائیلو کې ولم ترقب قولی او دما د وینا انتظار دیو نه کړو دا خا د تر خبره وکړه بیا خپل ترازی کړه موسی علیہ السلام در دعا وکړه الله ما تم بخنو کې ما رور تم بخنو کې اخو شو اوس راغ دریم کتاب سامری تا قال فما خطبک نو بیا او سامری تا فما خطبک سو کارستا یا سامری ای سامری دا تاسو کار شروع کړو دا تاسو را می چوک کړي قال هغه ورته وی بصورت بما لم يبصروا به نو هغه وتا ته وای هغه وتا ته وای چې دا سچ سچل شوی دی وای دا داس چل شوی چې جبرئیل علی السلام راغلی موسی علی السلام پاته لنډه کیسه ته زر زر کوم وای هغه چې هغه قدم دا دغه اثر روانو نو چې قدم کې خوده کنه نو دا هغه اعلان دی بشنا غیا راختا نو هغه شنا غیا تر راختا هغه خاور بدل راوستلی انسان دی چې راغسته نو وای راواغستا واغې چې کوم دین هغه دغه په خله کې واچو دغه سټی چې جوړ کنه دله په خله کې واچو نو بس داغه نه سم سټی جوړ شو دمن ولحمن او بس د आवाज نه شروع کړل دا کی خبر ته کی هغه سری وي تقبل تو قبضه من اثر الرسول ما راواغستو یو موټه د اثر من اثر حافر فرس الرسول ته څه کو دا ربی خوش من اثر حافر فرس الرسول دا دومره اضافات وی دا نه دی دا غلطه خبره ده راته خبره صحیح ده پوه شوې چې بس زه عالم شم په هغه څه چې ما دوی په نه پوهیدل دا د علمي تکبر دی مړه وای زه پوهیدم او دا بن اسرائیل څه پوهی پوه شو کنه دا مطلب دی او فقبضت قبضه من اثر الرسول در رسول نقش قدم می سوخ را واغت لګ وخت پاره لګ وخت پاره می هغه قدم د خاورې نه دی راغستی یعنی پر رسول په روان شوم پوه شو کنه فنبذتها نو بیا می پرې خو پوه شو کنه بس پرون مې منل نن مې منل خبره اوس مقصد دا دا خبره وته کوله ها فقبلت قبضه ما راواغست قبضه یو یو موټه من اثر الرسول دا کنایه ده پرې د کیسې وته ما جوړو ته خامخا د کیسې جوړه روان غست یو موټه د اثر د رسول نه مطلب دا ده زه روان شم لګ وخت په نقش قدم د رسول باندې بسور ته په معنی د عالم سره سره دی دا خبره نه چې پیغمبر د شنه خوره نه ویني او دغه دی ویني سامری دی ویني عجیب خبره ده بسور تو بما لم یبصروا به عالم تو بما لم یعلموا به زه په هغه څه پوهیږم چې بنی اسرائیل په نه پوهیږي فقبلت قبضه من اثر الرسول نو ما راواغست یو موټه د قدم د رسول نه مطلب دا دی سو وخت می د رسول تابعداري کوله فنبذتها ورنه نبذتها نه خپل پته لګي نبذ وای یو شی په شکل د نفرت باندې غورځول په شکل د نفرت نو هغه خود په شکل د نفرت بیا خور نه ور غورځول هغه بیا د دې په غورځول چې څه دي شي نو هغه نه وا فنبذتها نو د رسول هغه تامیداری می اوس په نفرت سره غورځول پرې می قوله فترکتها پرې می قوله وکذالک سولت لی نفسی صحیح معنی دا لخوا او وکذالک سولت او دارنګ خسته کړي ولی ما ته نفسی نفس زما دا بس د نفس خو خوانه قال موسی علیہ السلام ورته وی خا فذهب نزا فان لك في الحیات یقینا تا د پاره په ژوند کې یو سزا ده ان تقولا چې تبدا وای لا مسا اے لا تمسنی ولا امسک ما تم ګوت ما راوړ یار او تا تا تم ګوت نه درولم بس چې تا وا سره سلام کو په لار کوسا کې نو د بوته چې یار بس ګوت ما راوړ ولې که چا ګوت وروړي په دې تبر اتلا اندا ما سمان له خوان ور کو چورګه دا قسم چل دې غالي به بیا د سمندرونو په غاړه یا منډه والی دا حالت باندې اخته شو و ان لك موعدا اوس قتل ولنکو بس دا الله حکم وی و ان لك موعدا یقینا تعالی پر یو وخت لن تخلفه چې استختا سره خلاف نشي کولای دا وخت هغه پوری بته ژوند دی ښا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل باندې طریقې دي کنه ذل خو سره راغی او نبی علیہ السلام ته وی اعدل یا محمد عدل کو عدل پوښوي نبی اسلام ته وی تباشه کذا عدل نکوم څوک دی نو حضرت خالد یا رسول الله اجازه را کته اثر خو تیو مکه نبی اسلام ته نه پرېږي دا یو دغه لري دنه بیا سه اولاد پیدا کی دا بعد وی پیغمبران ته الله وی بعد وی چې نه دا تا میرې میرې دا دجال او څه کنه فإن لك موعدا لن تخلفا ستا یو مقرر وخت فائق بتر او دي تا تر دای خلاف نشي کوله خدای پته نه لګي والله اعلم وانظر وګوره الی الهک الذی هغه خپل خدای ته زلت علیه عاکفا چې ته همیشه وی پاغه باندې مين جوړ تا داغي مين جوړی کولا اوس هغه خپل خدای ته ګوره څه چل وسره کوم لنحرقنه خامقاس وزو مونږه غی لرا ثم لننسفنه بیا نلو غی لرا اے سوزوی ته شیندو داسې پوه شئ فل یم په سمندر کې نستن په شیندلو سره انما الهکم الله الذی اوس بیا وتراغه چې راسی خدای هغه د خط داور توحید په بیا را لخت صراحتن انما الهکم الله یقینا معبود تاسو ته الله الله دی الذی غذات لا اله الا هو چې نشته معبود غیر دا غنا وسع کل شیء علما او فراخ دی الله تعالی یو سست فعلم کې یعنی علم د الله هر سست فراخ دی هر څه پکې راګیر کړی دی تر دې پورې دا د موسی علیه السلام قصه وا او دې کې دا یو باغ چې کوم د ختم شو پښپګو مقامات باندې مشتمل وا مقصد تک داو شجاعت پدان کې پیدا کا دغه شانته بهادرۍ سره دعوت چلوا لکه موسی علیه السلام چې دعوت چلولیو